او دا تشدید بچو ساته د سنا عن ان یرا متکررا د دین چې دا چرته مکرر سرګند نشي کرائف الرحمانی لکرا الرحمن کې اکثر خلق او تاسو ویلي دي چې الرحمن الرحیم کې چونکه تشدید ده او بیا پکې تقریر هم نه تاسو یې په تقریر کې درې مذاهب ویلي دي چې پرا کې صحیح خبره ده چې تقریری حقیقی نشتا او للراء ذا القن يو إذلاق ذي وانحراف أو بالانحراف ذي كررت تكرير ذي فتح انفتاح جهر استفال توسط سيدا أو د دې مخکې ذکر شوی دی په 36 نمبر شعر کې دا صفت د دې اظهار حقيقي بنه کې ها چې سرګند کې حقیقتا او وروسته ته تا راغلی لکه حصدتم نو د دې ادغام وکړه ځکه دواړه په خپل کې څه شي دي متجانسین دي کنه دواړه د یو مخرج حروف دي اول پکې ساکن ده نو ادغام وکړه دې ته ویل کېږي سوزناک څه شي د رس په چې حجاز او رس په لکه ګډ وډ شي کنه هغه ته سوزناک وایي فروع لا موږ نه دي شروع کړي موږ اصول وایو د مقامات ادغم بغیر تعسر الک ادغام پکیو کا خو بغیر تعسر بغیر د ګران والینا معنا دا د ارفق به الی میسره اسانتیا طرف ته پکې اعلان کوا او سخت طریقې سره ما دا کا ولا تخرجه بعصارت داسې طریقې سره ما دا کا چې د بل لفظ بوی په کې پیدا شي او بیا یې څوک وسه طاقت نه لري چې خاصه خالص ادا کی نو ټول قراء کرام په دې متفق دي چې دلته ادغام کیږي معنا دا شو بغیر تعسر و توانی بغیر د تشدد نه و توانی او بغیر د سستیانا کمزوري سستیا ځان کې مراوله م په ګډه سختی کوه م په ګډه نرمي کوه او اب تغي بین ذالک سبیلا درمیانه لار پکې غوړه کا دا سم مکو چې دومره سستیا پکې کو چې خلک کوئی غنی ادغام نه دی شوی اے فما حصدتم دومره نرمه فما حصدتم دا د لزوم وال اوس دا خو یو کلمه کې کله به کلمتینو کې ولقد ترکناها حق الټا وشو کار دلته خو د دال نه پس تا راغلی اوس که د تا نه پس دال رالو نو بیا هم پکې ادغام دی بیا هم پکې څه دي اثقل الدعوى الله اوس دلته تا وې بیا هغه ځکه صرف دال وې اجیبت دعوتکما تا به وې نه به وې او دا غي خبره به ان شاء الله درته ورپسې شیر کې بیا آرام شي ها 46 نمبر کې سم کې وکذا اجیبت ها ویلې دي کنه دا اواز پکې اوچتیږي د تشدید د وجنه صحیح ده نبرې د بار خپل ځونه نه او هر چې صفات د تا دي نو کوم دي څوک به وایي د تا ای وایي سمتون فتاح و استفال خمسو نو ګوره دواړه په کم کم کسی دونو کې شریک شول په مخرج کې شریک شول دواړه دواړه مخرج یو ده کنه ده او په سلورو صفاتونو کې شریک دي شدت په دواړو کې شته اسمات په دواړو کې شته انفتاح په دواړو کې شته استفال په دواړو کې شته نو دی وایي چې واجب دی چې ته چارتا سونه کی قلقله پکې ونه کی چې دال ساکینی ارستو ته تار اغي چې ته حاسوادتهم غلط ده او بیا دال په ډېرو ځایونو کې د دې ادغام کیږي لس حروف دي تقریبا دا د دال حروف امام شاطبی ذکر کړي تاسو د الله قرات لورسي وی ولدال کلم ترب سهل ذکا شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا د تا بارک غوي وفي عشرها والطاء تضم تاء وفي حروف وجهان عنه تهللا قجي مگر کتا د خطاب یغ بیا مخکې غطا سره څه کېدو ادغام لام سره اظهار وکا اولی دال ساکن ده نو کته پکې ادغام کې نو دی قلقله به ختمه کې کمزور به کې او لام کې چون کې څه شی دی دال سره لګ نږدېواله ده په مخرج کې لام او دال نږدې دي نو چرته په دې لام کې د هغه توسط د وجه نه چې نیم رخوت ته پکې نرمي پکې راغلي ده نو دا چرته دال کې د دې ادغام نشي یعنی دال پکې مدغم نشي فأدلى دلوه بیا دی وای ولقد را ولقد را دارنګ اظهار بکې د دال درانا دا څه بنوي چې ولقد را دال به پرا کې نه مدغم کې ځکه لام را خخه د امام فرا پولیس غدري واړو یو مخرج د لام را نون نو لکه څنګه چې دا دال د لام سره په مخرج کې نږدې خو ادغامي نه کیږي دا سه دا دال د را سره په مخرج کې نږدې د خو ادغامي نه کیږي مقصد دا دی هر متقاربین ادغام نه کیږي تاسو مخکې ویلو په ادغام کې چې ګنې چرته متقارب د ادغام به کیږي الا ما ثبت فی الروايه او موږ چې کومې خبرې په لام کې وکړو په را کې دي چې لام کې دا دا چل کېږي نو ځکه نو ځکه نو په را کې دا دا کېږي نو ځکه نو ځکه پوه شئ که نه ها والمدحضین ابن بكل مکان او مدحضین قران کې راغله کنه دی راغله زو کرا تراغله خو یو دی راغله نو سوره صافات کې نو مدحضین کی معنا دادا او د دې مدحضین خو نشتا خو د دې غونډې نور الفاظ راغلي چې دال نه پس حاراشي دال نه پس حاراشي نو اظهار بو کې د دال او ادغام باندې کې نو دال نه پس که حارا لال تمام ځکه ځکه ح د حروف ضعیفه نه دا دال کې شدت ته نو چرته دا ځونه کې یو بل سره شدت او رخوت ګاډ وډ نه کې او ود قسل وای ساس کیتا ساس کې د باران او دال کې کوم صفات دي تاسو ویلي د دال صفات څه دي قلقله پای کنه ها د قاف د بارا خاجه د صفاتو کې دواړه یو ځای دي مرګري شوی دي مګر په استعلا کې او په ضد د استعلا کې بل نه جدا دي نو خرجونه اگر چې بل نه لري دي ډېر خو بیا هم یره د دې چې ادغام ونشي دا علا اثر کې قاریانو بعض له علت جوړیږي بعض نه جوړي قاریانو دا غلطیاں چانه اوریدلی ها دا غي باره کې کتابونو کې تنبیحات لیکلي بیا وی وادفع د دال ادغام په فا کې مکوا ادفع بالتي هي أحسن فمن لم يجد فصيام قد فرضتم لهن صحيح شو نكفى ضعيف حرف للفاء فتح للفاء فتح استفال قد وسم رخو وذلق ثم همس قد وسم نسل د تا ادغام کا پدال کی د تا دلته دا معنا بنه کې دلته وره ما ته وګورئ دا معنا به دلته نه کوي چې وقت چې وتا ادغم او د تا ادغام کو په طائفتان کې چې اذ هم مت طائفتان ها ځکه دلته خبره د څه شروع ده د دال شروع ده نو د غو چې دال په دې دي سيزونو کې ممدغم کوا ها په دال کې بعضي سيزونه مدغم کیږي چې هغه څه شیو حرف تا ده نو دا په دال کې مدغم کا حرف تا په دال کې د دې ادغام وکا اے ادغم التاء الساکنه التي تاتي بعدها دال هغه مثالونه ورپسې شعر کې بیا ذکر کړي عند طائفتان معنا څه ده پنيز دا غدواړو ډلو دواړو ډلو نه مراد څوک دي یو ډله د قاریانو او بل ډله د نحویانو قاریان هم پکې ادغام کوي نحویان هم پوهیږئ که نه پوهیږئ واستطعت مبين او استطاع د کې ادغام نشته بلکې اظهار د مبين معنا هغه کې ادغام نشته اظهار ده سرګند ادا کوم ځای کې فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما خو د اجیبت نه پس داسې حرف راغلی چې هغه دې سره په مخرج کې شریک دی نو ادغام شوی او ورپسې چې کومه حمزه راغلی نو هغه ور سره نه مخرج کې شریک ده او نه صفاتو کې نو دې وجنال ته وي اظهار وکا معنا دا د دانه چې انته عرض کې حرف ساکن راشي تا نو ادغام به کیږي فه خوله کولاو که بلا کتمانی بغیر د پټولو نه په دې باندې وی لګه خوله کولاو که پټاوا ما مقصد د دین دا ده چې دا تا کله چې د قاف سره راشي یا د هر یو حرف مستعلی سره راشي چې پای کې شدت مثلا او پکې څه ده شدت هم ده په دواړو کې خو ادغام نه کی نو چرته دا تا پټه نه کې د قاف د وجه دا څه ولوي چې سنع الله الذي اتقن اتقن اچلا پکې څوک د غم نه کوي سنه کوي هم سم نه کوي نو څنګه به وای ات قانا نو دې درته زوی فه بلا کتمانی پټو مړه هم سبکیو کا پوښه غنا پټ خو به ال شي چې هم سونه کی وی فلا تکادو تسمعها به څوک نه وي او دلته بعضی شروحات لیکلي او اکثر د جماعتونو امامان او قاریان ای ور په دې کې وړه غلطي کوي نو دې لدی خیال کې چې چا سره وای اتقنا کل شیء ات اتقنا بس